تر دې چې د هغه آخر وخت راغی د مرګ اثرات په هغه باندې ښکاره شول نو هغه ته د کلمې تلقین وشو دا شرعي خبره هم ده چې کله یو کس په وخت د زنقدن کې وي تاسې به خپل منځ کې کلمه وایئ تر څو چې هغه په ژبه باندې هم کلمه ووایي خو هغه به نه مجبوره کوئ په کلمې باندې نو هلته تلقین د کلمې حضرت علقمه ته وشو خو حضرت علقمه چې څومره کوشش کاوه چې په ژبې باندې کلمه ووایي د هغه په ژبې باندې د کلمې الفاظ جاری نه شول تاسو ګورئ صحابه دی څومره کوشش یې چې وکړه د هغه په ژبه باندې کلمه رانغله نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړی شو او دا حالت رسول الله ته بیان شو د دواړو جهانو سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله راغی رسول الله علقمه ته نږدې کیناست پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله هم د کلمې تلقین وکړه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلقین باوجود د حضرت علقمه د ژبې نه کلمه ادا نه شوه کلمه د ژبې نه ونه وتله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حالت ولید نو بې قراره شو ویې فرمایل تاسو د دې مور راغواړئ د هغه مور حاضره شوه نو رسول الله ترې پوښتنه وکړه چې القمه څنګه و مور یې وویل چې باقي ټول اعمال یې ډېر ښه وه خو زما سره د ده سلوک او رویه ښه نه وه ما سره ښه سلوک نه کول حتی په بعضې ځایونو کې به د ښځې خبره منله او زما به نه منله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د القمه د مور د زړه نرمولو دپاره یو نفسیاتي تدبیر غوره که او رسول الله ویلې تاسې لرګي راټول کړئ صحابه و کرامو لرګي راټول کړه بیا یې ورته ویلې رسول الله تاسې دا لرګیو باندې اور ولګوئ اور بل شه نو حضرت القمه مور پوښتنه وکړه ای د الله رسوله دا اور تاسې ولې بل که رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل چې د مور د نافرمانه زوی همدغه حال وي چې هغه په اور کې باید وسېزلی شي دا د رسول الله یو تدبیر و دې دپاره چې د القمه مور القمه معاف کړي موږ ستاسې زوی په اور کې سوځو د القمه مور چې دا اور ولیده نو پریشانه شوه د مور مینه په زړه کې بیداره شوه ویل ای د الله پیغمبره تاسو داسې مه کوئ ما القمه معاف که نو چې کله د هغې د خولې نه دا خبره ووتله چې ما القمه معاف که هلته د حضرت القمه په ژبه باندې کلمه جاري شوه او د دنیا نه با ایمانه لاړه نن ورځ تاسو په خپل حالت کې لږ سوچ وکړئ خپل حالت وګورئ چې ستاسو چلند د ستاسو مور و پلار سره څنګه دی الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې خپل رحم وکړي د بدې خاتمې دویم سبب او دویم لامل چې دی هغه لویی او تکبر دی هغه انسان چې تل لپاره لویی کوي په کبر و غرور باندې ګرځي الله به هغه د دنیا نه بې ایمانه بیایي آخره خاتمه به یې خرابه وي ځکه الله ته تکبر ډیر ناخوښه دی په قرآن کریم کې په مختلف ارشاداتو کې د تکبر په مذمت کې الله رب العزت ډیرې ویناوې کړي په صورت اعراف کې الله فرمایي ساصرف عن آیات الذین یتکبرون یتکبرون فی الارض بغیر الحق زه به داسې خلک د خپلو احکامو نه لرې ساتم څوک چې په دنیا کې تکبر کوي او حال دا چې د دې هغوی ته هېڅ حق نه شته. حضرت تهانوي رحمه الله، اشرف علي تهانوي، د دې آیت په تفسیر کې لیکلي دي چې خپل ځای خپل ځان لوی ګڼل صرف د هغه چا حق دی چې هغه په واقع کې هم لوی وي او هغه یوازې د الله ذات دی بنده بېوسه دی چیرته قابل د دې جوړېدلی شي چې هغه دې لویي وکړي په ابتدا کې هم د یو ناپاکه څاڅکي نه پیدا شوی د مرګ نه پس به هم څښاشي د چینجیو او د ځناورو خوراک به جوړ شي او د دې دواړو حالتونو په منځ کې یعنی د پیدایش او د مرګ په منځ کې په منځني حالت کې هر وخت د دې په ځان کې ګندګي او چټلي پرته ده نو د چا چې ابتدایي حالت انتهایی حالت او منځنی حالت داسې وي آیا هغه د لویېدلو د لوی جوړېدلو قابل کیدای شي چې هغه تکبر وکړي الله فرمایي کذلک یطبع الله علی کل قلب متکبر جبار دغه شان الله تعالی د هر متکبر ظالم پوره زړه باندې مهر لګوي د هیڅ طرف نه هم د هدایت خبره د هغه زړه ته نه داخلیږي نو قدرمنو اوریدونکو تکبر ډیره لویه ګناه ده او علماو لیکلي چې تکبر د بدې خاتمې سبب جوړیږي تاسې په مخکنۍ جمعه کې په مخکنۍ خپرونه کې د ابو عبدالله اندلسي واقعه واوریدله چې د تکبر په وجه د هغه نه ایمان واخیستلی شو او آخر دا شو چې هغه خنزیران څرول نو هر مسلمان ته عاجزي تضرع پکار ده او دا ورته لازم ده چې د تضرع او د عاجزي ژوند اختیار کړي الله دې موږ او تاسو د تکبر نه وساتي او زموږ په زړونو کې د عاجزي او تضرع پیدا کړي د بدې خاتمې دریم سبب او آخري سبب هغه د اولیاء الله په شان کې ګستاخي ده یعنی د الله رب العزت نیکان بندگان او هغه څوک چې د الله دوستان دي علما کرام دي د هغو ته تکلیف ورکول د هغو شان کې ګستاخي کول او دیو ته بد رد ویل دا ډیره سخته ګناه ده او داسې ګناه ده چې په دې سره د سړي د ایمان خرابېدو خطره پیدا کیږي او د خاتمې د خرابېدو خطره پیدا کیږي د اولیاء الله و دشمنی او عداوت د نقصان نتیجه به دا وي چې الله رب العزت به د دنیا نه بې ایمانه بیایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی حدیث قدسی دی چې الله رب العزت فرمایي کوم سړی چې زما د کوم ولی بې ادبي کوي الله فرمایي چې هغه ما سره د جنگ د مقابلې دپاره راغلی دی من عاده لي وليا فقد آذنته بالحرب څوک چې زما یو ولي سره دښمني وکړي زه هغه ته د جنګ اعلان کوم د چا چې الله سره جنګ وي د هغه حالت به څه وي علماو لیکلي دي چې په ټولو ګناهونو کې صرف دوه ګناهونه دي چې الله رب العزت په هغو دوه ګناهونو کې اعلان د جنګ کړی دی یوه ګناه اولیاء الله سره دښمني او عداوت دویمه ګناه سود خوړل لکه چې د سود په حالت کې الله فرمایي چې څوک سود خوري فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله که تاسو منع نه شوئ نو بیا الله تعالی او د هغه رسول سره د جنگ کولو دپاره تاسو تیار شئ نو قدرمنو اوریدونکو د اولیاء الله و دښمني د علماو سره عداوت دیو ته بد رد ویل دا د الله سره د جنګ اعلان دی او پایله به یې دا وي چې الله به ربالعزت داسې انسان د دنیا نه بې ایمانه بیایي ملا علي قاري په منقاد کې لیکلي دي چې د داسې خلکو د بدې خاتمې سخته ویره او خطره ده همدارنګه مظاهر الحق کې هم لیکلي چې الله تعالی سره د بنده جنګ کول دلالت په دې کوي چې د هغه خاتمه خرابه ده او د دنیا نه به بې ایمانه ځي نو د بدې خاتمې آخري سبب د اولیاء الله ګستاخي او بې ادبي ده نو قدرمنو اوریدونکو ډیر په غور سره واورئ او پوه شئ چې زموږ زمانه د فتنو زمانه ده هره ورځ نوې نوې فتنې پیدا کیږي ځنې خلک ګوره صحابه و کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین هغو پسې لګېدلي دي هغو پسې بد رد وایي بعضې خو العیاذ بالله صحابه و کرامو ته کافر او منافق وایي او بعضې د هغوی پسې لګېدلي د هغوی عیبونه او غلطي راوباسي هغو پسې بد رد وایي دا ټول صحابه و کرامو سره دشمني علامت دي او په دې پوه شئ چې صحابه و کرام ټول اولیاء الله دي که د ټولې دنیا اولیاء الله راټول شي نو صحابه و کرامو رضوان الله تعالی اجمعین مرتبې ته نشي رسېدلی الله دې په موږ باندې رحم وکړي او د داسې خلکو خاتمه به خرابه وي او د دنیا نه به بې ایمانه ځي قدرمنو اورېدونکو د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري په هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ چې به الله رب العزت د دنیا نه بې ایمانه بیایي الله دې په موږ باندې رحم وکړي چې تل لپاره د علماو کرامو د امامانو هغه څوک چې واقعي عالمان دي د هغو محبت په زړونو کې وساتو او د هغو بعد رد ویلو نه او ګستاخي کولو نه د خپل ژبې وساتو نو الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي او د دې غلط فهمي ازاله هم وکړي چې موږ په دنیا کې ایمان راوړی او چې ګناهونه کوو وروسته د سزا میلاوېدلو نه به الله موږ جنت ته بیایي دا معلومات نشي کېدلی د ایمان ضمانت څوک نشي کولی چې نن مؤمن یې سبا به یې او د مرګ په وخت کې به مؤمن وي او زه که ګناه دې کړی وه بغیر د توبې نه مړ شوې هلته د الله د عذاب توان ته لري نه راشه په دنیا کې داسې عمل وکړه چې د الله د عذاب نه ته بچ شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به یو داسې سړی راوستلی شي چې هغه به په دنیا کې کله هم خوشحالي نه وي لیدلې هره ورځ به نوې نوې پریشانیانې نوې نوې غمونه په هغه باندې راتلل د ژوند نه واخله تر مرګه پورې د هغه ژوند ټول په غمونو کې تیر شوی الله به وفرمی تاسې لږ دې ته د جنت چکر ورکړئ په جنت باندې وګرځوئ او رایې ولئ چې هغه باندې جنت هوا ولګیږي چې کله هغه په جنت باندې وګرځي د جنت هوا پرې ولګېږي الله به ترې پوښتنه وکړي ای زما بنده ووایه تا کله پریشاني هم لیدلې وه کله په تا باندې څه مصیبت او غم راغلی و هغه به عرض وکړي چې ای زما مولا ای زما پروردګاره ما کله هم څه پریشانی او غم نه دی لیدلی ما ته څه تکلیف او کړاو یاد نه دی د جنت په صرف یو چکر باندې د دنیا ټول غمونه د هغه هیر شول چې په یو چکر باندې دا حال وي هلته د مستقل اوسیدونکي به څومره مزې وي همدارنګه بل انسان به راوستلی شي چې هغه په دنیا کې ډېرې مزې کړي ټول ژوند یې په عیش و عشرت سره تیر کړی دی چې کله په دنیا کې هغه پریشانی او غم او درد نه دی لیدلی الله به وفرمایي تاسې دې ته په جهنم باندې یو چکر ورکړئ او رایې ولئ چې هغه باندې د جهنم هوا ولګیږي هغه به راوستلی شي الله په حضور کښې به پېش کړی شي نو الله به وفرمائی چې اې زما بنده د دنیا په ژوند کښې کله تا څه خوشحالی در لیدلې یا کله تا ته څه خوشحالی نصیب شوې ده نو هغه به وایي چې اې زما پروردګاره زه خو چې کله نه پیدا شوم نو پریشانی زما په تقدیر کې لیکلې وه ټول ژوند مې په غمونو غمونو کې تیر شوی دی تاسې اندازه وکړئ چې د جهنم د یوې هوا او د بهر یو چکر دا حال دی چې د دنیا ټول عیاشي او ټولې مزې تا نه هیروي نو ته دا وایه چې دنیا کې ګناه کوم وروسته د عذاب نه به جنت ته لاړ شم زموږ حال به څه الله دې په موږ باندې رحم وکړي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چې په جهنم کې به د ټولو نه د سپکې درجې عذاب د ټولو نه د کمې درجې عذاب هغه سړي ته وي چې هغه ته به صرف د جهنم څپلۍ ور واغوستلې شي او د هغه څپلیو او پڼو په وجه به د هغه دماغ داسې خوټ کیږي او جوشیږي لکه څنګه چې په کټوۍ کې تاسې څه پخوئ هغه ویشیږي باقي ټول بدن به د اور نه محفوظ وي او هغه به دا ګڼي چې ماته د ټولو نه زیات عذاب راکول کیږي نو چې د ټولو نه د کمې درجې عذاب هغه دومره وي هغه چې په جهنم کې پروت وي د هغه حال به څه وي همدارنګه محمد رسول الله په مسجد نبوي کې ناست و ګرد چاپیر صحابه کرام د رسول الله نه ناست و د یو درز آواز راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو نه پوښتنه وکړه آیا تاسې پوهیږئ چې دا د څه آواز و صحابه کرامو د خپل عادت مطابق عرض وکړه الله و رسوله اعلم الله او د هغه پیغمبر ښه پوهیږي رسول الله وفرمیل د نن نه اویا کاله وړاندې د جهنم د پورته یو کاڼی لاندې وغورځولی و او هغه اویا کالو په غورځېدو غورځېدو هغه نن جهنم بیخ ته ورسېد دا د هغه غورځېدو آواز و چونکه د وحی نازلېدلو زمانه وه د صحابه کرام د ایمان او یقین زیاتولو دپاره به کله کله د عالم غیب څیزونه الله رب العزت رسول الله ته ښکاره کول نو که په جهنم کې هم سزا در نه کړی شي صرف د پورت نه نه دې لاندې ته وغورځوي یو دریم چت نه څوک غورځېږي د هغه ټول اډوکي مات وي او ماغزه او دماغ یې د ماغزه د پوزې نه راوتلي چې په دومره حالت کې ته الله وغورځوي د ستا حال به څه وي همدارنګه محمد رسول الله فرمایي چې چا یو مونځ پرېښوده تر دې چې د هغې وخت تېر شو بیا یې وروسته د هغه قضایی هم راوړه نو هغه ته به په جهنم کې یو حقب عذاب ورکول شي او حقب د اتیا کالو موده ده او هر کال به درې سوه او شپېته ورځې وي او د قیامت یوه ورځ به د پنځوس زره کالو برابر وي په دې حساب سره یو حقب مقدار تقریبا دوه کروړه او اتیا لکه کاله جوړیږي دا هم په دې صورت کې چې کله وروسته قضایی هم وکړي او څوک چې د سره مونځ نه کوي د هغه به څه حال وي بیا چې کله د یو مانځه سزا دومره وي نو هغه څوک چې په ټول عمر کې مونځ نه کوي د مانځه پروا نه ساتي د هغه حال به څه وي حضرت عبدالله بن عمر به فرما چې په دې اعتماد باندې مه کیږئ چې د ایمان په وجه به آخر د جهنم نه راوځو دومره مودې دپاره به سوځو او آخر به د جهنم نه راوځو رسول الله فرمایي چې په جهنم کې یوه کنده ده چې د هغې نوم لملم دی په هغې کې ماران دي چې د هغه د اوښ څټ برابر غټ دي یعنې دومره پیړ دي او د هغه اوږدوالی د یوې میاشتې برابر دی یعنې دومره اوږد دي چې یو میاشت سفر وکړي په هغه کنده کې به هغه چا ته عذاب ورکول کیږي چې هغه په دنیا کې منځونه پریښي دي نور ډېر زیات واقعات دي قدرمن اوریدونکو زه به تاسو ته کومه ووایم که د جهنم نه د ستنې سوري برابر یو سوری پرانستی شي نو د ټولې ځمکې ټول ځمکه کې څومره مخلوقات ژوند کوي هغه به د ډیر سخت ګرمایش نه هلاک شي مړه به شي که د جهنمیانو د زنځیر یوه کړۍ د دنیا په غرونو باندې کیښودل شي غرونه به په ځمکه ننوځي الله رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي او د نیکو اعمالو توفیق دې راکړي نو قدرمنو اوریدونکو بېشکه هغه چا چې په دنیا کې ایمان راوړی یو نه یو ورځ به هغه ته الله نجات ورکوي او جنت ته به داخلیږي خو د نجات نه مخکې چې کومه سزا انسان ته ورکول کیږي هغه به دومره سخته او دومره اوږده وي الله رب العزت دې د هغه نه موږ ته پناه راکړي چې د هغې تصور په دنیا کې هم چیرته نشي کیدلی او د ټولو نه نجات لاره دا ده چې د مرګ نه مخکې رښتینې توبه وباسو او کوم اعمال او حکم حقوق چې موږ ځای کړي د هغې پورهوالی وکړو اوس الله تعالی مهلت راکړی چې د دې نه موږ او تاسو فایده واخلو کنې وروسته چې څومره افسوس وکړو بیا هغه فایده نه لري په آخر کې به دا هم درته ووایم چې د جهنم نه او د دوزخ نه د بچ کېدو یوه وظیفه هم محمد رسول الله ښودلې ده رسول الله فرمایي کوم سړی چې د ماښام مانځه نه پس او د سحر مانځه نه پس چې خبرې نه یي کړي دا ذکر ووایي چې اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اووه ځله ووایي په دغه ورځ یا په دغه شپه کې چې هغه وفات شي نو الله تعالی به هغه ضرور د جهنم د اور نه نجات ورکوي او جنت ته به یې داخلوي الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي او هغه اعمالو توفیق دې راکړي چې په هغه باندې زموږ آخره خاتمه په ایمان تمامیږي د هغو اعمالو نه دې موږ ساتي چې رب عزت په هغه باندې زموږ آخره خاتمه خرابوي په دې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه پاک اللهم